ان تنصر الله کچرت تاسو مدد وکړو د دین د الله او دا غد پیغمبر ینصرکم نو الله بس تاسو مدد وکي ويثبت اقدامکم او تاسو قدمونه به مضبوط کړي د جنگ په وخت کې والذین کفروا او هغه خلک چې کو پر کړه ده فتعسل لهم نو لريواله ده دیو د پاره هلاکت ده دیو د پاره واضل اعمالهم او زای شوی دی عملونه ده دیو یعنی ضایع کړی دی الله تبارک وتعالی عملونه د دیو ذالک بانهم کرهو دا په دی وجه چې دیو بد غنل ما هغه څه انزل الله چې را لګی دی الله پاک فاحبط اعمالهم نو الله د دیو عملونه حبط کړل ضایع کړل افلم یسیروا فی الارض آیا دیو نګرځي پزمکه کې ندی ګرځي دلی فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم نو ګوري چې سرنګ او انجام داغه کسانو چې دیو نه مخکې تیر شوی دي دمر الله عليهم یعنی هلاک لاغوی د جرړ نه وستل الله الاغوی وللکافرین امثالها او د کافرانو د پاره دغه مثالونه دي یعنی دغه سي نتایج دي د مشرکین مکه د پاره کدی ایمان را نوړو ذالک بان الله مولا الذين امنوا دا په دی وجه چې الله مولا دغه کسانو دی مددگار دغه کسان دی چې غوی ایمان راوړل وان الکافرین لا مولا لهم او یقینا کافران نشته دا ویل پاره څوک مولا ان الله يدخل الذين امنوا یقینا الله داخلي هغه کسان چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کړی دي باغونو ته جنتونو ته چې بهيږي بلان دي راغې نه نهرونه او هغه کسان چې کافران دي یتمتعون دیو پیدې اخلي مزي کوي ويأكلون او خوراکونه کوي کما تأكل الانعام لکه څنګه چې ساروی خوراکونه کوي او نور سره خبر نه وي والنار مسول لهم او ور ټکانه رجو د پاره ده وکای من قريه او ډیر د کلونه هي اشد قوه من قريتك چاغه ستار دی کلیوالو ډیر زیات غټ طاقت والو التي اخرجت کن هغه کله چې تیر استلې نه مکی والا اهلکناهم مونږه غوي هلاک کړیو فلا ناصر لهم نو هیڅوک مددگار نه و د هغوی دپاره افمن کان علی بینة من ربه آیا هغه څوک چې وي په دلیل باندې د رب د طرف نه یعنی په یقین باندې د خپل دین نه کمن پشان دا هغه چا دی زوین له سوء عمله چې خسته کړه شوی داغه لپاره بد عمل دا غن عبادت د بوتانو وتبعوا اهواهم او تابعداري کړې دا غوي د خپل خواهشاتو مثل الجنه التي وعد المتقون صفت یعنی مثال د جنت او صفت د هغه جنت هغه جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوی د متقینو سره فیها انهار من ماء غیر آسن چې په دې کې به نهرونه وي من ماء د وبونه غیر آسن چې بدبودار به نه بدبوې به نه او انهار او نهرونه به من لبن د پيو لم يتغير طعمه چې داغه خوند به بدل شوی نه او انهار من خمر او نهرونه به د شرابو لذت للشاربین چې لذت به خوندور به د پاره د سکونکو او انهار نو نهرونه به من عسل مصفا د شادو چې هغه مصفای خالص شهدي ولهم فيها من كل الثمرات او د دې لپاره به په دې جنت کې د هر قسم میوه او بخنه به من رب ابن طرف د رب د دیونه کمن دا پشان د هغه چا دی هو خالد فی النار څوک چې دغه باغونو ته لاړ شي دغه سره او دا چې جهنم ته لاړ شي مستقل په جهنم کې به وسیږي آیا دا دوانه برابر دي دا دغه پشان دي وسقو ماء حمیما او سکول کیږي په دیو باندې وب ګرمه انتهایی ګرمه فقطع امعاءهم نو کټ کې د دیو کلمه ومنهم من يستمع اليك او بعض الذين منافقان داسري چې تا ته غوږ کیری کینی درته حتی اذا خرجوا او دسه ناشتي چې بالکل مثال د غوړ منګي په غوړ منګي باندې پاسه شي اړه نه کو په پیړه ما سر په نه کوي دس غرزيګ لري کیږي ته نو دیوم د قشانتي حتا اذا خرجوا تر دې چې دی وزي ستا من عندك ستا د خوانه نو وای دی للذین کسانو ته اوت العلم چې هغه ته علم ورکړل شوی دی ماذا قال انفا ودا اوسې سوې نو دا وچ ته خو ناس نه موجود نه وي خود ته پته نه وي دا څه وي اوس مو خوانه ورېده نو اولائک الذین الله فرمای دا خلق دی طبع الله علی قلوبهم چې مہر لګول الله دریو پر ډونو باندې وتبعوا اهواهم او تابعداري کړې دوی خپل خواهشاتو والذین وکسان اهتدوا چاغي هدایت مندلې نه په هدایت دي یعنی مؤمنان دي زادهم هدا دی اورې دوه ویل هدایت زیات کړي د چې پیغمبر ویلي دي واتا واتاهم تقواهم او ورکړي د دیوتا تقوا د دیو یعنی توفیق یو ته ورکړي د اتباع د حق او هغه دقه تقوا ده یعنی توفیق ورکړي د عمل د هغه عمل چې هغه ورغوي ته حکم شوی دی فهل ينظرون الا الساعه نو دوی انتظار نه کوي مګر د قیامت هغه وخت کې چراشي چې چراشي دوی ته بغتتن اچانک فقد جاء اشراطها داغه اشراط علامات خو راغلي دي کنه او غټ علامت دې پیغمبر بعثت ده چې دا اخري پیغمبر راغی بل پیغمبر به ناراضي مطلب دا چې دی پسې قیامت ته کنه په دې امت پسې فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم د دې ترجمه ته وکړي دی فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم تقدیم تاخير ون عبارت کې بمو جوړو فانا لهم التذکر سرنګي به د دیو لپاره نصيحت غستل اذا جاءتهم کله چې راشي دوی ته قیامت یعنی چې دا ذکر بل ګرامخ کې کې دي په معنا کې چې پوښ نو بیا خبره دې سم برابر ده فان لهم د کم زنه به د دیو د پاره هدایت غستل نصیحت غستل چې کله قیامت او تراشی هدایت خو خلق مخ کې اخلي کنه نو چې قیامت یو ځل راغې نو بیا هدایت د کم زنه به واخلي څنګه به واخلي فعلم نپوش انه لا اله الا الله نشته دی بل اله مګر دغه یو الله دی واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د پاره د خپل ګناه د مؤمنانو د پاره د مؤمنانو زنانو د نارینه د پاره مو د زنانو د پاره او الله پاک یعلم متقلبکم پیجنی ستاسو متقلب ان ستاسو د سرګربوزه و مسواکم ستاسو اخرینی ټکانم پیجنی اخرت ويقول الذين امنوا وای باغ کسان چې مؤمنان دي لولا انزلت سوره ويقول الذين امنوا او وای هغه کسان چې مؤمنان دي لولا نزلت سوره ولې نه را نازلېږي یو سورت څنګه سورت چې مونږ ته جهاد حکم وکي فاذا انزلت سوره محکمه نو کله چې نازل کړي شي یو سورت نازل شي یو سورت محکم وذکر فيها القتال او ته پاره کې ذکر شوی جنگ چې جنگ بکوي رايت الذين في قلوبهم مرض تب ګور هغه کسان چې برونو کې مرض ده یعنی منافقان دي ينظرون اليك غوري بتا ته نظر المغشي عليه من الموت لکه څنګه چې پاغه سړی به تا ته ګوري چې په کم باندې د مرګ به وشي راغلی ځن کدن کې راسترګي ورانه ورانه تاویږي په مخ کې نو دغه سره دې سترګي تاویږي د یرینا فاولا لهم فاولا لهم نو هلاکت دې خرابې دې دیو د پاره طاعت و قول معروف د دې په جبه باندې اطاعت دې او په جبه خیر خبرې دي فاذا عزم الامر نو کله چې فیصله شي کار فلو صدق الله نو کچرته دوی رښتیا ویل وی د الله سره ان رښتینه وې دا الله سر په خبره کې لکان خیر الله ابن ذا بده لپاره ډیره خوا فهل عسیتم من تولیتم نو قریب ده فهل عسیتم نو یعنی دام توقور تاسو نه ان تولیتم که تاسو اعراض کو ان تفسدوا فی الارض چې تاسو په فساد کوي په ځمکه کې وتقطعوا ارحامکم او تاسو برشتي خپل ټول کټ کوي اولئک الذین دا کسان دی لعنهم الله چې لعنت کړه دې په دیو باندې الله فاصمهم واعمى ابصارهم نو دیوی کان کړی دي او سترګې ولړن دي کړی د حق نه آیا دوی غور نه کوي په قران کې یا د دوی پر ژوند باندې تعالی دې زړونو دي ان الذين ارتدوا يقينا هغه خلق چې مرتد شوی دي علا او ګرځیدل دي په شابن علی ادبارهم په شابن الټه ګرځیدل دي من بعد ما تبين لهم الهدى پس د دې چې واضح شوه دې ته هدایت الشیطان سول لهم شیطان خسته کړه دیو د پاره دغه قبیح کار و املا لهم او ډیرو مدرو تمناګانی وته ور کړی دي ذالک بانهم قالو دا په دی وجه چې د منافقانو یا د يهودو به ویل هغه کسانو ته کریه ما نزل الله چې هغه بدګنل هغه چې الله را لګلی دي دا مشرکانو چې داسې بدګنل سنطيعكم في بعض الامر دی ورته موږ اطاعت کو تاسو په بعضی کارونو کې یعنی په بعضی کارونو کې به موږ تاسو ملګری یو دی مشرکانو ته وی هغه کارونه سدي هغه یو کار دی صرف وی د دې پیغمبر په دشمنی کې تاسو سره ملګری یو دا نورم تاسو ډېر شیخ خلاف سره جګړې دي زمونږه او د دې پیغمبر په دشمنی کې موږ تاسو سره ملګری یو دا خلک وی کنه د دهشتګردۍ خلاف موږ ټول یو یو اگر چې خپل مینس کې جګړې دي خو د دهشتګردۍ خلاف مطلب د مسلمانانو خلاف ټول یو یو څنګه چې دیو یو شویو ویسنوتیعکم فی بعض الامر په بعض کارونو کې او غیر اسلام دشمنی و والله یعلم اسرارهم او یقینا الله پیجن د دې پټ رازونه دا ښکار د دهشتګردۍ خبرې نه دي اصل کې خبره د اسلام د دشمنی ده فکیف اذا توفتهم الملائکه نو څنګه حال بیا غوخه چې قبض کوي روحونه د دیو فرشتې یضربون وجوههم وادبارهم چې مخونه هم ولوهي او شاګان هم ولوهي ذالک بانهم اتبعوا دا ضرب په دی وجه چې دیو تابعداري کړې ده ما اسقط الله دا هغه څه چې غصه کړې دا غي الله وکره رضوانه او دیو بد ګڼلې رضا ده الله فاحبط اعمالهم والله ختم کړی د دیو عملونه ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ته اطاعت د الله او کوي اطاعت د رسولو کوي او مباتل او خپل عملونه په نفاق باندې یقینا هغه کسان چې کوپر کړه د خلک یې بند کړی د الله د لارې نه بیا مړ شوی د دوه کافرانو نو هرگز په بخنو کې ونکي الله دیوته فلا تهنوا وتدعوا الى السلم نو ګره کمزوري نشي فلا تهنوا به همت نشي وتدعوا الى السلم او د صلح درخواست نه کوي دیوته چې مونږه معاف کا وانتم الاعلون تاسو به اعلی غالب به والله معکم والله تاسو سره ملګری دی ولا یترکم اعمالکم او هرگز به کم نکی تاسو عملونه انما الحیات الدنیا لعب وله یقینا ژوند د دنیا لعب لوبي دی او ټوکی دی تماشی دی وان تؤمنوا وتتقوا او که تاسو ایمان راوړو تقوا مختیار کړل یؤتکم اجورکم در به کتاب تاسو اجرونه ولا یسالکم اموالکم او هغه نه غواړي تاسو نه تاسو رب تاسو ټول مالونه نه غواړي تاسو نه ټول مالونه ټول مال نشي ورکولای کچرته درنه غواړي نو سوي یسالکموها کچرته الله غواړي تاسو نه دا تاسو ټول مالونه فیحفکم نو تاسو پاغه باندې تنکی یعنی ډیر د نو غواړي تب خلون بیا تاسو بخلو کوي نه به ورکوي ويخرج اصغانكم استاس بغض وعداوت برو بس الله ها انتم هؤلاء ادغ کسانو تدعون لتنفقوا في سبيل الله تاسو را بلل کې دی چې تاسو ته خرج وکړئ د الله په لار کې فمنکم من يبخل نو پتا سو کې بعض هغه خلک چې هغه بخل کوي چې کم په پرس کړی شوی دي و من يبخل او هغه چا چې بخل وکړو فانما يبخل عن نفسه نو دا بخل چې دی کوي د ځان خپل سره کوي د بل چا سره نه کې نقصان به د ترازی والله الغنی او الله غنی رستاسو صدقاتنا وانتم الفقراء او تاسو په قران یې هغه ته محتاجی و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم او که تاسو واپس شوي اعراض مکن بدل کی براول یو قوم بل تاسو نه تاسو نه بغیر ثم لا یکون امثالکم او بیا به تاسو په شان بیکار نه بلکې اب ډیر زیات تابعدار د الله سورۃ الفتح دا مدنی صورت دی د سورۃ الجمعه نه پس نازل شوه دی په ترتیب د نزول سره د دې نمبر 111 دی دا صورت د صلح حدیبیه په مقابل نازل شوه دی صلح حدیبیه هغه موقع چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی دی چې د بیت الله شریف طواف کوي او د دې خوب مطلب دا چې د الله تر طرف نه یو خوشخبری ده چې تب زی عمره بکې د بیت الله زیارت بکې د دې خوب اعلان نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو او دا اعلان وکړي څوک زیرو تیار شي ټول ته هر ځای ته اطلاع ولګل خلک تیار شي عمره لبزو تقریبا سوار لسوا صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای تیار شو او د عمره په نیت باندې خالص د عمره په نیت باندې روان شو صرف یو توره چې د عربو یو عام قاعده او دستور چې کله به ګرځیدل نو توره به ځان سره ګرځوله بالکل دسی یو عادت په تور باندې باز دینو کې یو خاص رواج خلک او شیطان سره ګرځي دا ضروري دی چې په جنگ کې خو بس دا یو عادت دی د ځان سره واغستو څخه خلک پاتې شو یو زبل زه چا سبانی معنی په دې باندې کې وکړي چې رمونګ نه شوتله دا خلک پاتې شو خو سوار لسو کس روان شو مخکې یو کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګل دی چې د مشرکینو د حالاتو نوم خبرې په دې لار کې هغه سړی واپس راغی او خبره ورکو چې مشرکین ته پته لګیدل او هغه مشوره کړې دا او فیصله کړې دا چې تاسو په دنه نه پریدي حرام ته هم نه پریدي او دا یو دسته په لار کې مخلم راغلی دا د مقابله لپاره چې تاسو سره جنگ وکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار بدل کړه او په یو بل دشوار گزار لار باندې سخت لار باندې په بل طرف ورسېدو حدیبیه مقام ته چې دا بالکل د مکه په سرحد باندې او د ځان ورسو دا چې کم ډله او کم ګروپ رساله راغلی و د مقابله د پرده په خپل ځای انتظار کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بل طرف باندې حدیبیه ته ورسېدو په دې ځای کې ډیر گفتو شنید خبره اترې تګ را تګ وشو خو آخر دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ورولېګ چې د دې مشرکین سره خبرو کې او په دې باندې پوه کی د دې نه پس را مشرکین ډېر کوشش کړي دي د حبش یو سردار راولېګ چې د وسره خبرو کې رسول الله به خبره ونه مني نو بارو ملاو شي دوی زموږ ملګری شي بیا هغه سړی چې راغی هغه سردار نو هغه چې څنګه ولیدل د خلکو احرام تړلې دي بل طرف ته جګوري د قرباني ساروي ولاړ دي او خان دي په غاړو کې هغه د قرباني پټي پرتی دي دا حالت چې ولید نو فورا واپس لاړ دوی سره خبره ونه کړه او هغه ته وی دومره بدبخت خلک یې تاسو خلک د بیت الله زیارت لراغلې دي تاسو هیڅ حق نه لرئ چې دوی منه کوي تاسو خپل بادشاہي دلته قائم ول غواړي چې د دې اختیار بستاسو وي دا چرته نشي کېدای موږ تاسو ملګرتیا نشو کولای دې کوم ناکام شو حضرت عثمان ابن عفان چې لاړو خبره اترې وشو واپس سهيل ابن عمر راغې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کېناست خبره اترې خبره اترې تر دې پورې چې یو معاهده ته ورسېدل او هغه معاهده دا وه چې څه کال به تاسو عمره نه کوئ دې شرطونه ټول تاسو ګورئ که تر دې پورې دودې ته هم نه تیار چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لیکل کوي چې دا معاهده د سهیل ابن عمر چې نماینده د قریشو دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه دا رسول الله توران کا په دې کې د سهيل ابن عمر او د دې بعض صحابه کرام مې څخه تلخ کلامیم کیږي چې دوی څخه برک مداخلت کوي سهيل جواب ور کوي او دې ځکه خبره اترم کیږي تر دې پورې بد درې دم پکې ویل شو یو بلتا خو بهرال خبره روانه ده صحابه کرامو ته برداشت خو نه ده خدا الله پیغمبر ناس دې لیکل معاهده وشوه سکال به عمره نه کوي بل کال تبرازي او عمره به کوسته کال بم د سی واپس زی او دویمه خبره دا ده چې زموږ په منځ کې به د لس کالو پورې جنگ نه کیږي او درېمه خبره دا ده چې زموږ نه څوک مسلمان شي او مدینه ته درشي نو ده به واپس کوي او که تاسو نه څوک مونږ تراغه نو به نه واپس کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټیک دا ویلی که چې تاسو مونږ تراشي نو هغه چې مسلمان شوی کنو کومګه بیرته راوم لګنو هغه د اسلام نه خرابېږي او نورم کلک شي او زمونږ نه چې تاسو تر شغه هغه زموږ په خیره سم نه دی بارو داس کې دیم نشي چې په دې وخت کې څوک راشي خو بارو دا معاهده او شرط بالکل د مسلمانانو خلاف دی چې موږ نه دشي را واپس کوي به استاد تراش نه به واپس کو او قبایل چې څومره د عربو دي دوی ته بدای اختیاري چې دوی د چا سره ملاویږي نو ملاو دي شي او بل ځل چې تاسو راشئ کنه عمره لپاره نو درې ورځې نه زیات قیام باندې کوي بیا به واپس ځئ دې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم شرایط لیکل کېدل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بار بار خبره کوي یا رسول الله مونږ په حق نه یو ته په حق پیغمبر دی وی او یم مونږ ټول په حق نه یو نو دا دا خو د بیکارۍ او د بوزدلې شرایط دي چې مونږه منو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنشو لاړ صدیق اکبر پسې ابو بکر صدیق توای دا څه خبره ده مونږ په حق نه یو دا په حق پیغمبر نه دی دا د الله کتاب حق نه دی دا اسلام حق دین نه دی نه هوی دی نو بیا دا شرایط ولې منو ابو بکر صدیق ته وای عمره دا الله پیغمبر دې پریدوا ما تا خو نه یو کنه دا الله پیغمبر دې چې سکی خیر وای پکې پریدوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې موحدین چې فارغ شو نو حکم یو کو تاسو سرونه وخروي خپل قرباني ذبح کوي او سرونه وخروي هیڅ څوک نه پاسي ټول ناس دي او دا عجیب منظر دی د الله پیغمبر حکم کوي او خلک نه پاسي او دا نه پاسي دل په دی وجه چې کې دې شي اوس د الله تر په حکم راشي چې نه دي سم کوي او تیار دي په دې ځکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهادت خبر راغله د مخکي هغه لګي ساس نو شهید کړه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا وی د عثمان بدل غستل فرض دي د یو وند لاندې کیناست او شروع وکړه بیعت غستو وچرازه بیعت کوي په سبانه جنگ وکاو د کافرانو سره د دې مشرکانو سره به جنگ کوو د دې باندې بیعت اخلي صحابه کرام ټول را روان دي یو یو بیعت کوي او په دې چې موږ خپل سر مال سچ دي دلته به شهیدان کیږو خو جنگ وکاو بدل باخلو نو دا بیعت هم اخیستل شوې ده د هغې نه پس چې صحابه تیار دي جنګ به کوو دلته کې دا معاهده وشوه نه پاسې څوک چې قرباني ذبح کړي سر وخري نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل حجرې ته هغه ځای ته چې کوم ځای کې حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د په دې سفر کې شریک او هم سفر و لاړ خیمه ته دا غیر هغه ته ګیله وکړه ام سلمہ توای عجیبه غونه خبره ده خلکو ته حکم کومه سرونه وخروي سرونه څوک نه خري قرباني نه لال نه ذبح کوي پریشانه اظهار وکړو گویا مشوره واغسته حضرت ام سلمہ مشوره ورکړه ناشنا مشوره ورکړه ده وی یا رسول الله دا خو ډیره ساده خبره ده څنګه سانه ده خلک خبره نه مني وی مني دا خلک خبره مني تاسو په خپل لاړ شئ خپل قرباني ذبح کړئ او سر وخروي ته بیا ګوره چې خلک څه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیده پاسه ده سیده لاړم په دغه مشوره باندې لاړ قربانی خپل راونی وا ذبح کړه او به سرو خرو صحابه کرام د لیونو په شان پاسه ده دا الله پیغمبر چې یو کار کوي بیا څه گنجائش دی پکې خدا شرطونه څنګه ومنو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم داسې خپره او پریشان دي یو ته وینو دا ولی بل ته وی دا ولی تر دې پورې چې واپسی شو پرې واپسې کې وحی نازل شو بهر دا ورته واورول شنو خبره د شک و خروسته پته ولګی چې د الله پیغمبر کوم فیصله کړې و د الله په حکم یې کړې و او دا یقینا فتح و د دې نه پس د مسلمانانو د فتح لار ټوله کولاو شوې د دې جنگ جنگ بندۍ معاهده چې وشوه د ټولو بادشاہانو ته خطونه لیکل شروع شو د دې پس د خیبر فتح وشوه د مشرکانو نه رسول الله بیغم شو نو دا ټول باقی معاملات څه چې دا ټول راوغستل او د اسلامي حکومت سلطنت وسیع کېدل شروع شو او دو کاله پس په دې دوه کاله کې دومره کار شوی دی چې دومره کار په دې ټول عمر کې د اسمه وخت ته شو نه دی شوی د اسلام د تبلیغ او د اسلام د دعوت او دا نه پس بیا مکم پته شوی دا خو د مکی پته ده نه هم دا د حدیبیه صلح هم دې ته ان فتحنا لك فتحا مبینا دا صورت نازل شو او مدد وکستا الله نصر عزیزا غالب مدد خ مدد هو الذي انزل السکینه دا الله غزاد د چرا لګلې د سکون او اطمینان په ژوند د مؤمنانو کې لیزداد او ایمان مع ایمانهم د دې لپاره چې زیات کی ایمان او زړه خپل ایمان نه او خاص د الله لپاره د لخر د اسمانونو د زمکه وکانه الله علیما حکیما الظانین بالله چې دوی ګمان کوونکي دي په الله باندې ظن السوء بد ګمانونه عليهم دائره السوء په دیو باندې د گردش بد وغضب الله عليهم وغضب کړه الله په دیو باندې او لعنت کړه په دیو باندې او تیار کړه دیو لپاره جهنم او ډیر بد ټیکانه ده او خاص د الله لپاره لخر د اسمانونو د زمکې دي وکان الله عزیزا حکیما او د الله زبردست او حکمت والا یقینا موږ ته لګلې شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنو بالله ورسوله دې د پاره تاسو ایمان راوړې په الله او پر رسول باندې وتعذروه او د دې پیغمبر مدد وکړي وتوقروه او د دې تعظیم وکړي وتسبحوه او تسبیح بیان کړي د الله وکړي ورته قسم دا وتعذروه وتوقروه دا پیغمبر مراد ده وتسبحوه او تسبیح بیان کړي د الله بکرتم واسویلا سحر او ماخم ان الذين يبايعونك یقینا غلق تاسو سره بیعت کوي پیغمبر دی حدیبیه په ځای کې انما يبايعون الله یقینا دی بیعت کوي د الله سره يد الله فوق ايديهم لاس لاسونه د الله د پاسه د لاسونو د دیونه دي فمن نکس نو چا چې دا وعده ما تکړه فانما ينكس على نفسه نو دې ماته دی وعده په خپل نفس باندې یعنی وبال د دې په پد باندې ومن او فوچا چې پوره کړل به عهد عليه الله پس من چې وعده کړی په دې د الله سره یقینا زرد چې ور بګه غته الله اجر عظیم لوی اجر زرد چې وبوي تا ته د مخلفون هغه خلک چې پاتې شوی دي ستاره من الاعراب د باندونه د باندې چونه شغلتنا اموالنا چې مشغوله کړي و مونږ لره زمونږ مالونو یعنی مونږ خپل مالونو مشغوله کړیو نو تاسو الله لړو خپل اهل فاستغفر لنا زمون د پاره بخنه وغواړه یقولون وایدو بیالسنتهم پجب خپل باندې ماغس چې نشتره په ډونو د دیو کې قل ورته وای فمن یملک لکم نو څوک به اختیار من وستاسو د پاره د الله د عذاب نشین د شي کچرته الله اراده وکي په تاسو باندې د ضرر او یا اراده وکي تاسو د پاره د نفي بل دې بلکې دې الله پاک پاک سم چې تاسو کوی خبردار بل ظننتم تاسو په دی وجه نه وای تل چې کورونم خالی وو تاسو په دی وجه تلی وای پاتې شوی وای چې تاسو ګمان داو الله ينقلب الرسول چې چرته به هرگز به واپس را نشي دا پیغمبر او مؤمنان الی اهلیهم خپل کورونو ته ابدا هیڅ کله ودا به ټول مړ کیږلته وزوی ذالک او خیست شو دا کار په قلوبکم د دې پرلونو کې تاسو پرلونو کې وزننتم ظن السوء او تاسو ډېر بد ګمان کړو وکنتم قوما بورا او تاسو وای قوم هلاکیدون کې بد باطن ولا خلق وای ومن لم يؤمن بالله ورسوله او چا چې ایمان را نور په الله او پر رسول باندې یقینا مونږ تیار کړی د پاره د کافرانو سوزون کې اور او خاص د الله د پاره د بادشاہي د اسمانونو د زمکه بخنه کې هغه چاته چې خوښ شي عذاب ورکه هغه چاته چې خوښ شي او د الله بخون کې مهربان سيقول المخلفون زرد چې وبو یا غرسته پاتې شوی خلک اذن طلقتم کله چې تاسو لاړ شئ الى مغانم نور غنیمتونو ته یعنی کله چې تاسو نږدې روان شئ نه بل چر د غنیمت واره زیته چې جنگ پکې ډېر نه وي او غنیمت غستل یقیني د دې مراد د خیبر غنیمتونه مراد دي چې دا الله د حدیبیه نه پس مؤمنانو ته ورکړي دي بیا لتا خذوها تاسو غواخلې نو دیو بدرتوي زرونا نتبعکم مونږه پرې چې تاسو لاړ شو یریدون دی غواړي ان یبدلوا کلام الله چې بدل کی کلام د الله خبره د الله وعده د الله دا چې د حدیبیه والا سره الله وعده کړی و چې د دینه پس کم غنیمتونه د خیبر راځي په دې کې به د حدیبیه خلک شریکي نور به کې څوک نه شریکيږي سخت دیو تیر کړی دا نو اوس به دغه آسان آسان شي هم دیو ته ملاوي د الله دیو لپاره مقرر کړو دی غواړي د الله دا خبره بدله کی قل ورته ویلن تتبعونا هرگز زموږ سره نشئ تله کذالکم دقشان قال الله من قبل ویلی د الله د دین مخکې فسيقولون نو دیو بوای تاسو ته خامخه بل تحسدوننا تاسو زم سره حسد کوي بل کانوا لا يفقهون الا قليلا بلکې دیو نه پوهیږي مګر لګ قل للمخلفين او دې ورسته پاتې کېدونکو ته من الاعراب د باندې ټونه دیهاتیانونه ستدعون الى قوم زرد چې تاسو برابر لشي جنگ ته یو قوم سره ولي باسن شدید چې هغه سخت جنگ والدي یعنی روسه معاملې را روانې دي د رومیانو سره جنگ را روان دی سخت سخت مرحله دغه ځای کې به تاسو ته بیا ویل شي تراشه اوس تقاتلونهم تاسو به هغه سره جنگ کوي او یسلمون یا به هغه اسلام راوړي تابعدار کیږي به فإن تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا اعراض کو کما تولیتم لکه څنګه چې تاسو اعراض کړو د حدیبی په وخت من قبل دین مخ کې نو عذاب بدل کې تاسو عذاب دردناک لیس علی الاعمى حرج نشتر پړون باندې څه تکلیف ولا علی الارج نه په ګډ باندې نه په مریض باندې څه تکلیف څه حرج او هغه چا چې اطاعت د الله او د رسول او د داخل وګدل جنتونو د چلان دی راغې نه به نهرونه بهيږي یو سند الله ورکړی دی فرمایي یقینا راضي شوی دی الله دغه مؤمنانو نه کوم چې تاسو سره بیعت کړی په حدیبیه کې لاندې دی ورنه فعلم ان الله ته معلوم دي ما غته په قلوبکم په قلوبهم چې دا وي پرونو کې دي یعنی صدق دی وفاداری دی اخلاص دی فانزل السکینه علیهم نازل کړی دی الله سکون او اطمینان په هوی باندې واصابهم فتحا قریبا او ور کړی دی دوی ته فتحا نزدې فتح خیبر نو مطلب دی بیا به زموږ سره خبرو سره گنجائش نه پاتې کیږي نو شیعاګانو ته اختیار چا نه دی ورکړی چې تاسو په صحابه باندې تنقیدونه کوئ او چا ته وایي چې دغه قرآن شریف پټ کړی چا ته سوای چا ته سوای څوک هم خوښ دی او څوک هم نه دی خوښ دی وې زمونږ اهل بیت خوښ دی نو اهل بیت کو حضرت علی خوښ دی چې دا سره یو لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت عثمان سخ بد شي چې دا سره دوه لور د رسول الله ذو نورینو نو یو زمي خوښ دی او بل زمي بد شي اصل کې الله د دې ناراضي شوی دی د الله ناراضي شوی دی نو بس خبره ختمه شو زما او خبره ته حاجت پاتې نشو بکې گنجائش پاتې نشو ومغانم كثيره او غنیمتونه ډیر یا خذونها چې دوی اخلي وکانه الله عزیزا حکیما او د الله زبردست او حکمت والا وعدکم الله مغانم كثيره وعده کړ د الله تاسو سره د غنیمتونو ډیرو تاخذونها تاسو به اخلي فعجل لكم هذه نو دای تاسو سره په جلتۍ کې فوري تور ادا درکړه دا د خیبر غنیمتونه وکف ایدی الناس عنکم او بند کړ لاسونه تاسو عنکم دا غوینا د څنګه د يهودو او د اهل مکه نه د دیو لاسونه تاسو نه بند کړل یعنی دیو کو تاسو حمله کړه نو تاسو خو د جنگ نه وای کنه وسله خو تاسو سرونه سامان د سرونه ولتكون آیه للمؤمنین او د دې لپاره دا بندول د دیو چې الله بند کړو دا یو نخښه د لپاره د مؤمنانو ويهدیکم صراط مستقیما او خی تاسو ته نه غلاره او اخرى او نور فتح لم تقدروا چې تاسو را نه قادر شوی علیه پاغي باندې قد احاط الله بها یقینا احاطه کړی الله پاغي باندې وکان الله على كل شيء قدير او ده الله په هر څه باندې قدرت والا ولو قاتلكم الذين كفروا او کچرته جنگ کړی تاسو را کسان چې کوپر کړو لول لول ادبارن یقینا د الله وعده ده چې دوی په پتا تاسو به الله په دې غالب کړی وي ثم لا یجدون بیا بنوي بیا مونږ ته دی ولی ان څوک دوس ولا نصير او مددگار دا طریقه ده الله دا هغه طریقه چې مخکې تیر شوی ده دینه مخکې ولن تجد لسنت الله تبديلا او دا الله غزاد ده کف ایدیهم عنکم چې بند کړل لاسونه دا غوي تاسو نه و ايديکم عنهم ببطن مکه او تاسو لاسونه دا غوي نم بند کړل په بطن مکه باندې مکه بدن په خېټه د مکی کې من بعد ان اسفرکم علیه رسل دې چې الله تاسو غالب کړی وي په غوي باندې دا د شپې څخه خلکو حمله کړې دي په حدیبیه په مقام کې چې دو د مؤمنان جنگ شروع کړي موږ به سره جنگ وکړو او بیا به خلکو ته وایي دا خو جنگ لراغلیو مؤمنان ورغلل او دا خلک چې کوم حمله لراغلیو د کلک ونی وروي تل راوستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې خو درځي آزاد یې هیڅ وته ونه وي چې جنگ ونه شي نو دا تاسو لاسونه دا غوي نه بند کړل او تاسو به غالب شوي مو خو الله د جنگ اجازه درنکو وکانه الله بما تعملون بصیرا هم الذين كفروا دا کسان چې کوپر کړي دي او صدوکم عن المسجد الحرام بند کړي تاسو د مسجد حرام نه ول هدیه او قرباني هم بند کړي معکوفا چې چرته داسې نه هغه قتل کوي ان تتوم پایمال کوي هغه یعنی هغه قتل کوي په تصویبکم منهم معره نو تاسو ته بیا عار ورسیږي تاسو ته عار دی چې ګوره مؤمنانه وجلی دي او به تاسو ته پته نه و بغیر علم بغیر علم نه د دې وجه نه الله د جنگ ماحول پیدا نکو ليدخل الله في رحمته من يشاء دې لپاره چې الله داخل کې په دین اسلام کې منغه سوچ خوښ شي لو تزيلوا نو ولې هغه دروغ شو سه نو الله فرمای خوب کولی دلو نو خوب برشتیا کیږي خدا دا خو پکې نه نه استقال وي نو بلکې الله بشي خوب برشتیا کیږي لقد صدق الله رسوله الرؤيا یقینا رښتینه کړه د الله د خپل پیغمبر سره هغه خوب بل حق په حق سره هغه سره چې تاسو بخامخانه نوځي مسجد حرام ته کده الله خوښ شي دا الله خوښ شي دا تاکید د پاره دا خبره راغلی ده د تحقیق د پاره چې خامخا به کیږي فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نو وګرځول د دین اخواته د دین مخ کې یو فتح نږدې هو الذي الله ذات د چرالګي خپل رسول بالهدى په هدایت او په دین حق سره د دې لپاره چې غالب کې دره په ټولو دینونو باندې وکفا بالله شهیدا محمد رسول الله دا محمد د الله پیغمبر دی او هغه کسان چې د سره ملګری دي اشد دا علی الکفار دا د مؤمنانو صفات بیانېږي دی ډېر سخت دي په کافرانو باندې رحما او بینهم په خپل منځ کې نرم دل دي ورحم کوي یو بل سره تراهم یعنی به تدیو لره رکعا سجدا رکوع کوونکي او سجده کوونکي یبتغون فضلا من الله دی لټي فضل د الله د طرف نه ورزوانا او دا غر زامن دي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود نخې د دیو د ایمان به په مخونو د دیو کې د اثراتو د نشاناتو د سجدو نه د سجدې د نشان نه مراد هغه تندې تور غوټه نه چې بعض خلکو په تندو کې جوړ شوی بلکې د دینه هغه حشاشت او بشاشت دی هغه زبردست حسن دی چې د منځګزار د سجدي والا په مخ کې الله پیدا کوي د لری نجسو کوینی نو خون په کې ښکاری په مخ کې یو رونق یو سری دغه رونق مراد دی ذالک مثلهم فی التوراۃ دا مثال چې کوم بیان شو دا د مؤمنانو په تورات کې بیان شوی دی او مثلهم فی الانجیل او په انجیل کې د مثال څنګه وو هغه دا د کزرعن یعنی دوی په شان د فصل دی اخرج شطه چې خپل تی غیر او باسی فآذره نو بیا مضبوط کی دلاره فاستغلظه نو بیا کلک کې دلاره فاستوى على سوقه نو بیا ودرېږي په پړنډي باندې په خپل جړه اصل باندې يعجب الزراع د تعجب او خوشاله کوي هغه زمیدار لیغیظ بهم الكفار دا سره په الله بیانې مثال دا شو مؤمنان اول لګو اول یو کس بیا ډیر شو بیا نورم ډیر شو به طاقت بیا مونته به فتح بیا مونته غلبه راغله د سره پر لیغیظ بهم الكفار د دې لپاره چې غوسه کې الله په دی باندې کافران وعد الله الذي وعد الله الذين امنوا وعد کړی د الله دا کسان چې مؤمنان دي او نیک عملونه کړی منهم د دیونه مغفرة و اجرا عظیما د بخنه او د اجر عظیم سورۃ الحجرات مدنی سورۃ ده د سورۃ المجادله نه پس نازل ده په ترتیب د نزول سره د دې نمبر یو سل شپږ ده دې صورت ته امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې سورۃ الاخلاق والآداب هم ویلي دي د اخلاق او د آداب صورت ده د دې یو یو قانون کراواله او بحث په کنه په ګڼټو تقریر پکېږي خدا بالکل یو خلاصه تاسو واوري د دې صورت چې دا د اخلاق او د آداب صورت ده دې صورت کې دوه حصے دي وړمبنه حصہ د آیت نمبر 1 نواله تر د آیت نمبر 13 پورې ده آیت نمبر 1 نه آیت نمبر 13 پورې دویمه حصہ د آیت نمبر 14 نه تر اخره پورې آیت نمبر 18 پورې تر لس آیتونه دي په دې وړمبنه حصہ کې و قوانین بیان شوې دي دا و قوانین تاسو عملی کړئ او دا و قوانین نه خدا ده چې هر یو قانون د یا ایها نه شروع شوی دی یا ایها الذین آمنو یا یا ایها الناس خو یا ایها صرف یو قانون په دې مینس کې را روان دی چا سلورم قانون دی و ان طائفتان ذات جدا لري صرف نور ټول یا ایها نه چې کوم ځای شروع کیږي دا نوې قانون دی دا و قوانین دي او دا ټول د اخلاقو د آداب او د معاشرتي ژوند آداب دي په دویمه حصہ کې دا ټول یو خبره بیان شوې ده چې حقيقي ایمان څه ته ویل کیږي صحیح ایمان څه ته ویل کیږي دا د سوره حجرات نورمبنه قانون بیانېږي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تقدمو بین یدی الله ورسوله تاسو ممخ کیږي دا الله نو دا غد رسولنا واتقوا الله او دا الله نه ویریږي ان الله سميع عليم الله اوریدونکي او علیم دی یعنی دا الله نه مخ کی کیږي دا الله د قانون نه خپل قانون مخ کی کوي دا الله د حکم نه خپل حکم مخ کی کوي دا الله د خبره نه خپل خبره مخ کی کوي دا الله په پسند باندې خپل پسند مخ کی کوي دا الله په مرزي باندې خپل مرزي مخ کی کوي اول به الله قانوني نو بیا ورسره نوري خبري اول به الله رضای نو سب سے پہلے دا کار مکه چې ژوند دی خو معلومه خبره ده د وفات نه پس هغه مجلس چې په کوم مجلس کې د رسول الله احادیث بیانېږي د رسول الله دین بیانېږي نو هغه سي آداب ادب بکوي د دې مجلس څنګه چې لکه رسول الله ناس ته په خپل ځکه دا هم هو به دا دین بیانېږي او بیا نور آیاتونه درې د دې متعلقات دي د قانون فرمای ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله یقینا هغه خلق چې خپل आवाजونه پس ساتي ورو ساتي د رسول الله خواته اولئک الذين امتحن الله قلوبهم دا هغه کسان دي چې خالص کړي د الله د دې ژوندونه د تقوا لپاره لهم مغفرة واجر عظیم د دې لپاره بخنه او اجر عظیم دی او بیا څخه خلق راغلیو ناری به ولی باندې چان براله یا محمد اخرج الینا محمد راوزا خبره ته کو ایمان راوړو یا بل څه خبره ده دا مکوي دا خو دا خیال چې دا پیغمبر ور سره آرام نه کوي دا کله د خپل مشر بارے کې مخالک دا وي یو مشر ده کنه امیر ده کنه دا بارو خره وزي خلکو ته دا قانون الله بیان کو چې کله یو غټ خبر سو کراشي اخلک پښتو کې وای کنه و چې څوک درته وای چې غوږ د نسپی وړ نو پس په پس منډه مو او الله غوږ وګوره په رښتیا وړه وړه شي کنه شي وړه نه ولته څوک راشي کنه تاره په کور کې وای ستاره زو پلان دې کې وو او دې پلان ډیر وو او یې په ماته کړی د هسپتال ته وړه ده او ته چې بار روز د پلان مخ لدر شي او بس کوتک دراسه راکې دې په او سزا ولور کې یې مړ کې او رسته پته ولګي تاسو یو کور ته روانه خو دروغ ویلو چا نو بیا وسی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین تاسو به په خپل کړو باندې ستومانه شئ نو چې کله سغټ خبر راشي نو تحقیق اول کوه چې دا دې کنه دې په دې ځکه خلک یو قصه بیانې ولید ابن عقبه یو صحابي دی دیو بدل مستلط رسول الله د زکات غسور لپاره لګلې دي نو چې تلاوت په خوانه سره دښمنی ور سره وا اخلک استقبال د پر راجم شویو حارث د قبيله د سردار نومو چې د رسول الله ستاسو راځي چې استقبال وکړو نو دا خیالو چې زماګه ناغه په خوانې دښمنی وتر یاد شوې ده او ما وجني واپس راغی یا رسول الله خلک مرتد شوی دي او زما د وجلو منسوبه جوړ کړي و صحابه کرام اصرار شروع کو بعض خلکو چې د دې خلاف کاروایی کو زموږ زکات استاد تللی په رسول الله استاد او داغه د قتل منسوبه جوړ کړي ده قریب و بعض روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دستر روانه کړي و پسې او یا دا چې قریب و چې روانه کړي وي په دې کې حارس راورسېد سره د یو وقت نه او چې یا رسول الله سره خبر شوی نه یو استاد نه دی راغلی موږ د استقبال د پاره راوتیو او موږ مؤمنان یو موږ په ایمان قائم یو ارسل استم انکار نه کړي نو دا واقعا دا آیت د ولید په اړه نه نازل شوه که څوک وګړه دا سبب نزول لن سبب نزول دا نه دی الله دا آیت نازل کړو قانون مؤمنانو ته خودل دی او اکثر دې خبرونه فاسق سره راوړي نو ځکه یو فاسد سره چې راشي چې مشهور دی په دې چې خبره اکثر غلطي نو تحقیق یې کوي خو په د ولید په دې واقع باندې د آیت صادق راغی چې تاسو به تحقیق کړی وي ځکه څوک چې دا وایي دا دې باره کې نازل دی نو بیا وجدل ته الله فاسق ویل دي نو ولید خو صحابي دی صحابي رسول له نو بیا ور دلایل جوابونه نو دې سوال جواب ته راجت نه پاتې کیږي دا قانون الله نازل کړو نو قانون بیا په هر ځای چې کوم ځای صادق راشي نو دا راغي باندې عمل کول پکارو تصدیق پکارو تحقیق پکارو بارو دا قانون بیان شو او فرمایي الله اندرغه واقع بارک رستا کله کله خلک اصرار کوي کنه وعلموا ان فيكم رسول الله تاسو ته دا پته وي چې په تاسو کې د الله پیغمبر موجود دی لو یطيعكم في كثير من الامر کچرته د تاسو تابعداري شروع کی په ډیرو کارونو کې لعنتم تاسو په تکلیف کې پریوځي مثلا د ولید ابن عقبه پر واقع کې ک کاروي شوه او د قوم تاسو مړی کړي وي او وروسته پته لګیدل چې خبر غلطو تکلیف بچاتو تاسو ته وکنه پریشانی به تاسو ته په هدایت دي ان صحابه کرام ټول داسې نه وو څه خلکو به اصرار کړو نو د رسول الله کړه دیو تابعداري کړو نو تاسو به تکلیف کې پریوتی وی بیا دا خلک دانشمن دي دا علما دي صحابه کرام سو دي دا ټول علما او دا دانشمن او خيار خلکو اولئک هم الراشدون او دا فضل لفضل من الله ونعمه والله عليم حكيم سلورم قانون بیانېږي تر دې چې هغه رجوع کی الله ته الی امر الله د الله حکم تراشی د دې جنگ نه مراد ده چې دا غي خلاف ودرېږي نو کاسي ورانی نو بیا پورانی کې تم ده دا خلاف ودرېږي چې موږ بل ټول مخالفت کو او کله تور جنگ شروع باغ د وجل شروع نو بیا دا غي قبيله دل سره ودرېږي چې کوم مظلوم ډله ده د ظالم په مقابله کې نو که ظالم وفا وکړلا رجوع وکړلا نو بیا تی واوړې په انفاق پس له بینهما بلاد بیا په انصاف باندې مینس کې صلح وکي او اقسطو او انصاف کو ان الله يحب المقسطين یقنا الله ان خوخي انصاف کوونکی انما المؤمنون اخوه یقینا مؤمنان ټول رونه رونه دي فاصلحوا بین اخویکم نو د مؤمنانو منځ کې د خپل رونو منځ کې اصلاح وکړي واتقوا الله لعلکم ترحمون او تاسو د الله نه ویریږئ دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي نو مؤمنان رونه رونه دي د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو مؤمن د پاره دا حلال نه دي چې د بل مؤمن سره د درې ورځو نه زیات ورانه پاتې کی دغه دا رونه دي په دې باندې الله خپکیږي دا حرام کار دی څنګه چې شراب حرام دي زنا حرام ده قتل حرام ده نو دغه څه د یو بل سره ورانه کول حرام دي دا په وړو وړو خبرونو چې ورانه کړی دي دا نن روغي کوي دا زنانم د بل سره روغي کوي دا په کورنۍ کې په وړو خبرو یو بل سره ورانه جوړ کړي خبرې نه کوي د نارینه ورانه دي کله او کله په خوا تو تو مېما باندې خبرې بندې کړې دي او بهترین څوک دی چې د دوه کسانو ورانه د زنانو یا د نارینه وي او چې ورانه بهترین په کې څوک دی بهترین هغه کس دی د الله په رضوانه اجر به کس اخلي چې هغه په سلام کې وړم دیواله وکړو وای السلام علیکم او برګړه وکړو ملاو شو په درس کې څومره ناشي نارینه که زنانه ټول او که څوک چرته بهر تاسو نه نو موږ یو بل سره ملاو شي الله خوشاله کوي شیطان خپه کوي په دې شیطان خوشاله دی چورانی او چې سازیږي نو خوش خپه کیږي او الله خوشاليږي نن الله خوشاله کوي قران هم واورید کنه الله خوشاله کوي او شیطان خپه کوي ځکه رونه رونه واتقوا الله لعلكم ترحمون او دا الله نه ویریږي دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي د دې روان آیتونو ترجمه کوو دا آداب او اخلاق بیان کړی دی الله یو حدیث تاسو ته وایم دا حدیث واوري ویل کې ځان سره او یاد کړي او په دغه عملو کې د ټول سوره حجرات خلاصه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتا يحب لاخيه ما يحب لنفسه ډیر مشهور حدیث دی پتا سو کې یو سره تر هغه وخت پورې مؤمن نشي جوړې ده چې تر څو پورې د خپل رور د پاره هغه څه خوښ نکي کم جرزان د پاره خوخي دا بس مونږ کله کله وایو کنه سوچ چاله ډوړې چې ورکی یا سبل څه شی وي هغه شرک ځان د پاره خوخه خدای یو لوی عظیم حدیث دی او دا سي حدیث دی چې د ټول اسلام خلاصه به رسول الله جمع کړی دا یو جامع خبره ده مونږ ځان د پاره څه خوخو ززان د پاره خو خو مګنه چې زماري سوق بیزتی ونه کی دا ده کنه نو د بل بیزتی مکوه ځان د پاره مونږ دا خو خو کنه ما پر سوق خندا ونه کی مسخري ونه کی بل پوره مسخري مکوه ځان د پاره دانه خو زما خور ته خزی ته مور تر څوک په لار کې بد ګوري نو په لار کې تم د خپل بلچا خور مور ته بد مګوره ستاره څوک اوټ کین تر ډیره غوسه درځي د بل رازونه ما اوټ کوا څوک سر دوکو کې قار درځي د نه د خوخه نو بل سره دوکه مکوا څوک د بیزتیو کې غوسه درځي څوک په لار کې تر باندې شي خرڅ کی د جاپانی په نوم باندې نو دا خپکیږي نه ځان د پاره دې نه خوخه نو د بل سرم دوکه مکوه دا شان خپل پټه د خوخه ده کنه چې څوک یې خراب نکي فصل چې شپې و نری وی وای نه چقي د بل پټه م خرابوه تر دې پورې د چا غسل خانه ترته وړه خبره راته وکما د بل چا غسل خانه ته نه نوځي تولیه پرته نو مداسې لاس بوج کو خطر وګرځوله خپل تولید دې خوخه ده نه دا خو کنه په کار دي چې خلک په احترام ادب صفا کې دي کنه د بل ځای ته جلاړ شم دغه څه خیال ساته د خپل قالین باندې خو خنره چې په سپلو کې به وخی دي سوق نو د بل په قالینم په سپلو مخې ځکنه دا وړي وړي خبرې چې سره ځان د پاره خو خوي نو مقه د بل د پاره خو خوي یعنی وړي وړي خبرې راوالي غټي غټي خبرې راوالي خدا کله کله خلق د خپل ځان لپاره یو شیخ خوخی خو د بل لپاره شي بیا پاتې شي نو کدا معاشره قائم شو ګوره تازه نه خوخه تاسو سره څوک واده خلافي وکړي تم د بل سره واده خلافي مکوه ستا په امانت کې څوک خیانت کوي نو نه لري خوخه د بل په امانت کې نو خیانت مکوه دغه شان د کورستا واړه کله ورانه وکي کنه نو ته دا له خسر ځان د پاره کنه چیرې په وړو باندې جګړه نه کې چې ما سره جګړه ونه کړې نو چې ستا وړو کې څوک وایي نو ته بیا جګړه مکو کنه ته ورځي او خلک راپتا کې او تاسو ستا وړو نو وړ دي کنه بس څنګه چې ځان د پاره نه دي چې د بل د پاره د قشه خوخ کا او دا سوچ کا چې کدا بچي زما وې په سکول کې اکثر دا استادان اکثر شروع دا وړ زیات وایي یو استاد تماوي چې بس دومره کوا دا جرم کستاره بچی نشوي نو بیا به څومره سزا ورکول نو دومره سزا دی بل لم ورکا دا د ټول بشمار خبرې نو دی آیتونو ته وسو کېږي یعنی هغه معاشره چې پای کې دوکه بدای د یو بل بیزتی بنای واده خلافی بنای غیبت بنای د چا خور مرتبه بد نظر باندې قتل نه بیزتی بنای څوک بچا ته نقصان نه رسي واده خلافی به بل سره نه کوي دا وسنګ معاشره ای دغه معاشره سوره حجرات غواړي او دغه معاشره اسلام غواړي فرمایي بعض خلک وایي وای د خزو دا ذکر جدا ذکر کړی دی چې دا مرض په خزو کې ډیر دی د مسخرو ده خو دا خبره صحیح نه ده خزو ته خو سره مقدمه ملاويږي په کور کې ناشتي دلته درس پر اغله مونږ په باندې لګول غوړي خبرې باندې کوي دی یو بل سره نو په کور کې خپل ځان خو به بل پر خنداګار نه کوي کنه دا چې پر دې راځم شي بل سره گاونډیانې نو بیا خنداګار شروع کیږي نو زنانو ته چې په شپږته میاشت کې دا مقدمه ملاويږي او کله چې د غم خادل لاړ شي یو ځای شي نو نور خبرې ډېرې هغه چې وزګاری وزګاری وخت ختم شوی بیا روان نه دا غم خو په سړی کې ډېر دی په اجرا کې ناشته اند مسخري دي په کور کې مسخري دي په بازار کې مسخري دي په جمعات کې مسخري دي دا ټول دي اصل خبره بل ده دا د بل وجنه چې مسخرو ته نوبت کله رسیږي ال رضی چاول خلک کینی خبرې وکي ګپ شپ شروع شي رو رو رو مسخرو ته خبره ورسی نو اسلام خو د خزي او د سړي په اختلاط د سر نه پابندي لګول ده د سر دې گنجائش نشته ده چې خزه او سړی به دواړه په یو مخلوط مجلس کې کینی او یو بل پورې بخنداګانی مو کیو ګپ شپ ولګي نظر منه کړه ګوري بنه قدر یو بل ته نو چې ګوري بنه نو خبرې به څنګه وشي مخلوط مجلسونه اسلام د سره بند کړی دي د دیو جنا دلته خبره جدا ذکر کړه چې سړی په سړو پورې ټوکې نه کوي او خزرې په خزو پورې ټوکې نه کوي او دا ولی دا په دی وجه کې دی شي دا الله په نسبت تاسو نه بهتري ولا تلمزوا انفسکم او په خپل ځانونو الزامونه ملګوي یعنی په بل څه لګي دا لکه چې په ځان دی ولګو ولا تنابزوا بالالقاب یو بل ته غلط نمونه موای ځکه خپل ځان ته نه خو بل ته موایا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ډیر ناکاره شهرت ده په فسق کې د ایمان نه پس چې د ایمان دراوړو نه پس تا شهرت حاصل کړی ده نو په ګناه کې شهرت حاصل کړی ده نو تر ثواب او په نیک کار کې شهرت نه حاصله ومن لم يتب او هغه چا چې توبه ونه وستله فاولائک هم الظالمون دقیق سم ظالمان دي او بیا رب خبره اے مؤمنانو شپږم قانون دی اے مؤمنانو ځان بچ کې ډېرو ګمانونو نه ځکه بعض د ګمان نه ګنای نو خو ګمان د الله د مؤمنانو په باره کې اسلام په باره کې دا خو خره خو به اسبه زبد ګمانی دا ګناه ده ولا تجسسو او تاسو تجسس مکوئ عیبونه ملټوي او غیبت مکوئ د یو بل ايحب احدكم اي خو خيس تاسو نه یو کس اي ياكل لحم اخيه ميتا چې دی اخري د یو بل غوخي د خپل رور غوخي چې هغه مړ دی او د دیهاتیانو وقارت العرب آمنا د دې نفس د صحیح ایمان خبره کوي دیوی مونږ ایمان راوړ ورته ایمان هم نه دی راوړی ولیکن قول واسلمنا لیکن دا وایي چې مونږ اسلام راوړی دی ان ظاهری ته ادم شروع کړی دی چې تاسو د جنگ نه بچو ولما يدخل الايمان في قلوبكم او لا ایمان نه نه وته تاسو پر ورونو کې او که تاسو اطاعت د الله او د رسولو کو نو کم بنه کې تاسو د عملونو نه استشه